خاتمه سرقت الک سرقت الكلام انواع دزدی کردن کلام چند نوع است گوش کن دزدی میشه ناسی بر کا کلام کسی دعوی کردن که این از ما است ما این را ایجاد کردم دیتا چې یو کلام دی منظوم او ته چې دا زما دی کلام د بل چي او ته په داوا لري چې دا زما دی نو دې ته سرقه ویل شي او د دې سرقې ډېر قسمونه دي نو دی وتا ته قسمونه هغه ته به ذکر کوي نو وای چې منها ان ياخذ الناصر والشاعر چې ناصر یا شاعر معنا د بل چاروالی بدون تغییر لنظمه بغیر د تعیر د نظم نه کما قضا عبدالله ابن زبیر بیت ایمان و دعاه مال نفسه دا غره دا داسې چلو چې عبدالله ابن زبیر صحابي و ډېر د مزو سره و د ماویه صاحب زه ته لړ ماویه صاحب ته وی چې قصیده ته وایم هغه وی وایا کنه نو ورته یو سو شیرونو ویلو دو شیرونه پکې دا وی یو سړی تا سره اوسي وي انصاف نه کې بس زیاتې وسره کې کله وته یو تکلیف رسې کله وته بل تکلیف رسې کله وسره یو کار کې کله بل نو وجدته بیا به ممه علا طرف الهجران طرف په طرف د هجران باندې ان کان یعقلو کچره دې پويږي که چېرې دی پوهېږي نو ته به بیا مونې چې دی به تا نه کډه وتړي یو سړی شریف سړی دی او ستا ملګری دی او ته هر وخت تنګې تنګې تنګې نو بس دی به نه کډه والي زی به نه ويرکب حد السيف او دی به سوري کی په تیره طرف د توري باندې من ان تزیمه د دینه چې ته په ظلم وکړي اذا لم يكن عن شفرة السيف مظهر کله چې نه وي د تیره طرف د تورې نه بله لار یعنې که بله لار نه نو دی به د توري په تیره سیټ باندې خپه کیدي او ځان به زخمی کی خو تانه بزي او نو مطلب دا چې زیاته مکوه او د زیاتی به دغه نتیجه چې یو مرګره به ته مجبور کې چې هغه به ستا خوا پریږدي سمت کې راځي که نه هی هی هی هی هی ډېر ښایسته خبرې یاره اوس معاویه صاحب عبدالله ابن زبیر ته وی ابن اخي سرت بعدي شاعرا زه چې د مدینې نه راغلم نو ته زمانه جوړ وروستو شاعر شوی وی بلې او کنه مونږ خو قصیدې وایو اوس کنه دې کې لا دی ناستو چې دې کې دغه راغې معنی معنی یو شاعر دی مشهور او هغه راغې مان ابن زایده نومي هغه په وګ لاس کې خو د امیر سره متوجه شه او ته خبره یا قربانې کړې په خوا شعر شروع کړ چې شعر یې شروع کړ نو دې دوو بیتونو ته پکې راورسېدو نو دا د معا د قصیدې بیتونه وو عبدالله ابن زبیر اخیستي نو دغه دا چې کله هغه بس کړ نو معاویه صاحب د ته متوجه شو چې ابن اخي قد قلت انه مالي راره تا خو چې دا بیتونه زما دي او دا خو دوه وي وې معنا زما د الفاظ د دې پیش کنه وې معنا زما ده او الفاظ د دې او که فرض کدا چې ومنو چې مانم د د الفاظم د دې نو دا زما ضرور دی کنه زو دی یو شی یو کنه سماوی له ستوی دا دې ته په اصطلاح کې یسمى نسخا و انتحال بدل ور واچو خدام غلا ده دام غلا ده وقریب منه او دې ته نږدې دا ده ان تبدل الفاظ چې الفاظ بدل شي او بما یزادها او داغي متضاد راوړي الفاظ متضاد راوړي فل معنا مع رعایت النظم د بیس په ځای سود کو، د کریم په ځای لئیم کو، د او د د شم په ځای فوتس فوتس افتوس ته وای افتوس وای چتپوزی ته او د تراز اول په ځای تراز اخر ک دام غلا ده دام غلا ده او ومنها یاخذ المعنى او بعض دین دار چې معنی والی ويغير اللفظ ويكون الكلام الثاني او دا کلام ثاني شي دون الاول دا اول نه کم او مساويا له کما قال ابو طيب معنا بدل کی لفظم بدل کی خدا کلام ثانی د کلام اول نه په درجه کې کمی یا ور سره برابر دا د غلا یو بل قسم دی افسوس دی لا یأتی الزمان بمثله زمانه دغه شان نسخه نه راوړي ان الزمان لمثله بمثله لبخیل زمانه په داسې نسخه بخیل ده دا یوه راوړي ده دا یوه راوړي ده او نور داسې نشي راوړي نه راوړي نو د دې مطلب څه شو چې دا زما ممدوح یکتا د زمانه دی څه دی یکتا دا یو راوړي دی بل اعد الزمان سخاءه فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلا دا مخ کې شعر چې دی دا دا حماسي مولو او دا رست شعر چې دی دا د متنبي دی متنبي دا شعر د حماسي د دا شعر نه غسته دی وای وای دا ممدوح رو لګید نو د خپل سخا زمانه ته منتقل کړه نو د هغه سخا په برکت زمانه دی پیدا کړ بذات خود زمانہ په د بخیله و ته پیښه کنه دا دا سړی راولګی دا نو دا خپل څخه زمانه ته منتقل کړ په روح عالم ارواح کې نو چې د هغې ته منتقل کړه نو زمانه راوله کې د هغې سخاوت په برکت دا نسخه پیدا کړه پیښې او بز او بذات او فل اصل زمانہ په د بخیل و داسې نه پیدا کو خو چې د خپل سخاوت زمانه ته منتقل کونه به دی پیدا دا کفر دی کنه ها کفر نه دی خو ومنها ياخذ المعنى وحده چې معنا وارد بل شعر نه او ويكون الثاني دون الاول او دویم د اول نه کم وي او مساويا له یا دغه برابري کما قال ابو تمام په قوله من رسا ابنه یو سړی د خپل زوی باره کې ویلو وی والصبر يحمد في المواطن كلها په تا باندې د صبر حمد یعنی ستا په باره کې صبر چې کم دی دا محمود نه دی پتا کل کر جړا پکار ده نو دغه دا ابو تمام د پس خپل ټپه جوړ کړ وی وقد کان یدعا لابس الصبر حازما وی یو وخت داسو چې یو سړي به صبر وکاو نو خلکو وې دا هوښیار دی ښه سړی دی صبر کوي نو فاصبح اوس وګرځېد یدعا بلل شي حازما هوښیار حين يجع کله چې جړا کوي یعنی یو وخت داسې چې خلکو به صابر سړی هوښیار ګڼه اوس داسې وخت راغی چې ستا غونته نسخه وفات شوه نو اوس خلک وایي چې دا دا صبر چې کم دی نو دا د هوښیار سړي کار نه دی، دا ژړا د هوښیار سړي کار دی. نو د دې بیت او د هغې بیت معنی څه ده؟ یو راځي ښه وهذا یسمى الماما وسلخا دې ته اصطلاح کې المام او سلخ ویل شي او الاقتباس بل یو شی اقتباس دی هو ان يزمن الكلام شيئا من القران والحديث لا على انه منه اقتباس دا دی چې کلام یو شی له قرآن او د حدیث نه هغه مضمون شي لا علی انه منه اے د قرآن یو ټکی راوالی او په شعر کې داسې وګی چې دا نه وی چې دا قرآن دی د حدیث یو ټکی راوالی او په کلام کې داسې ځای کې چې ته نه وی چې دا ولا شفیع یطاع نه به یو سفارشی چې دا غو منل شي نو ګور دلته دا ما من حمیم ولا شفیع یطاع دا قران ټکی دی کنه لیدلم دې چت ها او دا د په دې شعر کې دا څه ځای کړی دی چې اډو اشاره نه دا کړی چې دا مې د قران ټکی وي هغه د خپل شعر څخه ګرځولې ده ایسا ګرځولې ده مقتدی سره کلیوال سره دشمنی ما جوړاوه سره په ځان ته نه دړې تکاو دشمنی او نفرتونه ما جوړاوه چا سره ولی قلما يرعى غريب الوطن ډېر کلم کم لحاظ کول شي د مسافر سړی اسنه چې مسافر سړی نو ته خبرو کې یو بل سره لاس واچول شي نو دا دا د ستا مثال د عزت د ودې نه د لوټي دی او د هغه مثال د کاڼي دی نو ته خپل ځان او خپل عزت په یو بجابمبل باندې ولې خرابې پیش ها حضرت دا مونږ وایو خدای باندې ډېر خلک بیا من نه کوي نو دا ګوره دا بس دغه به او ویزا ماشه ته عیشن بینهم کله چې ته جون تیرې ده غریب الوطنۍ حالت کې نو خالق الناس بخلق حسن خلکو سره جون تیروه بخلق حسن په خوی خسرا پیش په خبره باندې په خوی سره وخت تیر د شل خاوند دا خبره زده کس په ته به یو مرګره و دی دا دواړه قریب من قریب یو رګه خګورا دا حدیث چې دی مرقات ډېر ښکلی دغه سره نقل مرقات وایي وی عن الحسن عن ابي الحسن عن جد الحسن قال خالق الناس بخلق حسن عن الحسن عن ابي الحسن عن جد الحسن قال خالق الناس بخلق حسن دا حسن رضی الله عنه روایت کړی هغه خپل بابا نه کړی هغه د حضرت نه کړی حضرت فرمایي خالق الناس بخلق حسن وسنده حسن عن الحسن عن ابي الحسن عن جد الحسن خالق الناس بخلق حسن وسنده حسن پیشه نو دا اوس دا خالق الناس بخلق حسن دا حدیث ته او ده په دې خپل شعر کې داسې راوستی دی چې ته وایې چې دا د دې یوه ایسه ده ولا باس بتغیر یسیر په لفظ المقتبس که داسې معمولي ټکي پکې وخوځي رو خوځي نو هم پروا نه کوي خیر دی للوزن او غیره لکه ګوره قد کان ما خفت ان یکونا قد کان ما خفت ان یکونا انا الى الله راجعونا نو په قران کې خو راجعون دي که راجعون دي راجعون دي دا د امیر صاحب خره درس خوړلو نو بس هغه مړ شو نو چا وته اطلاع وکړه وشه مړ شو نو امیر صاحب قد کان ما خفت هغه شی او شو چې زه یې د مې یکونه چوبش درز روان خړلې ما وی چې مریبا مړ شو ان لله